پنځم فرق دا و چې د عسکري جګړې د ورانی ودانول لږ وخت غواړي د فکری جګړې د ورانی ودانول پیړۍ غواړي دقیق تنظیم غواړي کافی وسایل غواړي ناپایه صبر غواړي دومره صبر چې تنستومانه نشي لیکل غواړي د خلکو ذهنونه تنویرول غواړي نصاب جوړول غواړي مسجد او محراب په کار اچول غواړي د موږ مسجد او محراب خو یوازې په ټوله هفته کې د 15 دقیقو لپاره مصروف وي او هغه په هغه عربي خطبه باندې چې 800 کاله مخکې لیکل شوې ده هغه عربي خطبه پکې وایي چې اته سوه کاله مخکې لیکل شو ملا صاحب تا چې دا پنځلس کاله صرف نحو وویلې بلا دې واخلم یو پنځلس ټکي خو نه وي پکې جوړ کړه که نه دغه خطبه هم نه وې که نوي مفاهیم پکې ځای کړه ته خو لګیا د باباګانو خطبې وایې هغه خو د خپل زمانه خلکو ته لیکلې وي دغه د زمانه د خلکو خو هغه مشکلات چې پکې یاد کړی وو د تا د زمانه خو نور مشکلات دي د موږ والله چې محراب او منبر هم شاړ ده زموږ چې محراب او منبر کې څوک په امامت باندې اخته دي یا په خطابت باندې اخته دي هغه هم هغه زری خطبې وایي د پردیو خلک کله نا کله خو هغه زاړه زنګ وهلي اشعار اوس هم پکې لګیا دي زمزمه کوي نوې خبرې غواړي ده دا منبر وایي څه شي ته په دې معنا یې راځي چې سره ځان پوک منبر دا د ندرې نه اخیستل شوی ده ندره ندره په عربي کې صوت ته وایي اواز ته وایي منبر د اواز د پورته کولو ځای دی خپل आवाज به پورته کوي خپل پیغام به پورته کوي خپل رسالت په دې ځای خلکو ته رسوي او محراب د حرب نه اخیستل شوی حرب د جنگ ځای دی د جنگ ځای له دې ځای نه به ته د طاغوت په خلاف جنګ اعلانوي د شیطان په خلاف به جنگ اعلانوي د کفر په خلاف به جنگ اعلانوي د جاهلیت په خلاف به جنگ اعلانوي دا محراب دی د حرب ځای دی او منبر د نبرې د صوت د اواز د پورته کولو ځای دی موږ نه خو محراب هم پاتې منبر هم پاتې زمونږ په ټولنه کې د ملانو په ټولنه کې تر ټولو کمتره ځای موږ ته محراب او منبر ښکاري ورونو منبر فعالول غواړي محراب فعالول غواړي نصاب فعالول غواړي رادیو جوړول غواړي تلویزیون جوړول غواړي د تلویزیون دا معنی نه ده چې تلویزیون جوړ کې ویل دا شاید چې دا کافرانه کې دا درکې کوی نه خپل پیغام پکې ورسوه تا چې نن تلویزیون جوړ نه کړ یوازې سیډي دې جوړ کړ تا چې په یوازې سیډي ټول دنیا ته ماته ورکړ او دا ټول چې وایي چې ماته طالب ماته راکړي زه د طالب له پیغام نه عاجز یم زه ځواب نشم ویلی تا چې په یوازې سی ډي باندې او یوازې په موبایل فون باندې د دنیا میډیا ته ماته ورکړې ده او دوی چې وایي تاسو به د ازادۍ رادیو او د غلامۍ رادیو د نورو نه سرګانې اورېدلې چې وایي چې د طالبانو میډیا د غرب میډیا ته په افغانستان کې په نړۍ کې ماته ورکړې دا د څه شي ماته ورکړه خو نیمه ګډه ماته سی ډي دې جوړه کړه چیرته یې کوټې کونج کې کېناستې زوړ پنټیم ټو ټو کمپیوټر در اخیستې و پړه کې د ګوتې متې ولې یو شی دې پرې جوړ کړه تا نو چیرې د میډیا فاکولته ویلې وه خو الله برکت پکې واچاوه چې نن په یو سیډي باندې دنیا ته ماته ورکړې شو سبا چې د تلویزیون خاون شي سبا چې د چینل خاون شي سبا چې د سټلایټ خاون شي نو دا خو د تا پیغام ته خلک په میلیونونو تګي ناست دي د تا پیغام ته خلک اوس تګي ناست دي دا اوس به د تا پیغام چې هر چېرته ورسېږي هلته ترې نه سبا یو څه را زرغون شوي د فکرونو د وراني جوړول ډېر کار غواړي او د دې د دې ډېر کار لپاره ځانونه تاسو کم مه ګڼئ دا تاسو اهل یاستئ تاسو اهل یاستئ خو په یو شرط که یو واري شروع ورته وکوئ خو یو سړی ده هغه وایي زه المغرب ته ځم الجزائر ته ځم او اول قدم اخلي رواني دا د سفر د اول قدم نه شروع کیږي اخر ته یو ورځ ورسیږي که څومره لرې سفر هم ده که په زرګونو کیلومتره لرې سفر هم ده د اخر یو ورځ ورسیږي ورته ولې ځکه د ویلي چې زم د په دې لار کې یو قدم پورته کړی دی که قرار روان ده که په تیز روان ده خو روان ده او همت یې شته او اراده او نیت یې کړی ده دا بل چې پروت ده دی لا کابل ته نه رسي دا بل کابل ته نه رسي دا هغه تر الجزایر ما وختی ولی هغه ویل زه زم زه دا کار کوم یو ورته تاسو وایي دا کار من کوو دې ته کار وایي دې ته کار وایي دې ته عزم وکوي نور الله برکت پکې شي دغه جهادونه د موږ تاسو دا ولا که هغه جهادونه یي چې موږ تاسو د مټو په زور باندې روان کړي بس چیرته د کمیتي مکوند دواړه تقبل شي لکه حدیث شریف دی چې انما تنصرون بضعفائکم او کما قال صلی الله علیه وسلم تاسو د خپل ضعیفانو مظلومانو بیچارهګانو په دواو باندې سره چلېږئ کامیاب یاست مونږ خو د مټو زور په مونږ کې نشته دغه کار ته راځي کار وایي د لګ نه شروع کړي د صفر نه شروع کړي د دې نه شروع کړي بیګا ته اره د ځان سره عهد کوي چې زه چې بیګا ته لارم تر هغه د نوې د کېږم تر څو مې یو صفه مضمون نه لیکلی یو صفه مضمون مې تر څو نه لیکلی نه وي د کېږم که دا عهد د ځان سره وکاوه د تا به د میاشتې په آخر کې ډېر مضمونه لیکل شوي ډېر صفحې به دې لیکلي وي که د ډېر مضمونه لیکلي وي دوه دوه صفحې نو شپېته صفحې په میاشت کې تا کتاب ولیکه بې سواده خو نه یې شکر ده ملا یې کتابونه دې ویلي علم دې کړی حدیث دې ویلی تفسیر دې ویلی فقه دې ویلی سیاست دې ویلی جهاد دې کړی شهیدان دې لیدلي سفرونه دې لیدلي نظام دې لیدلی حکومت دې چلولی بین المللي روابط لري په دنیا کې مطرح یې سیاست کې مطرح یې ځان د تولې ورته ښکاري یو ټوټه مضمون چې ولیکي نو د میاشتې په آخر کې به تا درس مضمونه لیکلي او که یوه یوه صفحه ولیکې درس صفحې به دې لیکلي په دوه میاشتې کې به د شپېته صفحې لیکلي په څلورو میاشتو کې به یو سل شل صفحې لیکل یو سل شل صفحې یو کتاب عزم وکوي چې هو دا کار د کولو ده منګه کوو د تبلیغیانو غوندې اراده وکوي که عملي نقد نه ورته یارېږي چې اراده وکوي هم الله به برکت پکې واچي یو ورځ به وخوځېږي روان بشي نو د فکرونو اصلاح کول ډیر کار غواړي او که خود به خود اصلاح کېدای نو هغه پرونی چې د په جهاد باندې فتح کړل هغه بنن اصلاح شي او بیا بنه کافر کېدل د تا خو پرونی مجاهدین لا کافر شول لاړل مرتد شول د صلیب تر بیرغ لاندې ودرېدل د تا خو پرونی رهبران لا د صلیب تر بیرغ لاندې ودرېدل دین هم خرڅ کړ ایمان هم خرڅ کړ ناموس هم خرڅ کړ جهاد هم خرڅ کړ شهیدان هم خرڅ کړ یتیمان هم خرڅ کړل قرباني هم خرڅ کړې هر څه خرڅ کړل فکر بل چا ور خراب کوته اخلاص پکې نو نو ورونو اخلاص او د فکر لپاره کار کول رسول الله صلی الله علیه وسلم د فکر لپاره کار وکاو چې د لار د فکر داسې پر جوش او پر خروش په ځای پاتې شو چې د په زمانه کې یوازې او یوازې مکه مدینه منوره او لږ شاوخوا ځایونه د طایف په شمول باندې دا فتح شوي خو چې کله پیغمبر اسلام رحلت وکاو تر هغه وروسته په ځای باندې داسې فکري شاګردان پرېښي چې دنیا یې فتح کړه دنیا ملتونه یې فتح کړه عالم په اسلام باندې روښانه کړ د قیامت تر ورځې به د دوی قیادت د دوی اداره د دوی ملتداري د دوی سیاسي اخلاق د نمونې په تور باندې یادېږي ټول شپانه کوچیان وو ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه د غره نه کوڅ شوی و مېږي هغه کې پرې کې دراغله و پیغمبر سلام ته په غره کې مېږي پرې کې دراغله و ټول د څه شي دا څه وایي ته مسلمان شوی و کوچیان خلک بې سواده خلک د وخت د انسانيت استادان یې کړل په څه شي ولکه په دشکو په تورو په په ټوپکو باندې استادان کړی په فکر یې واري استادان کړ یو دی در د سر چې له سره و دای ورواچا ورته هغه هم یې د دې په ځین کې ورواچا ورته اوس راځو دې خبرې ته ورونو چې دغه فکری جګړه چې دښمنانو دونه ډیر په زور شور باندې شروع کړې ده او په زرګونو زرګونو هغه وسایل او مؤسسې دای په کار چولې دي د دې اهداف څه شي دي کوم هدفونه لري هدفونه یې څه شي دي په کوم مقصد باندې دون خواري کوي دا هدفونه یې راځي چې لګوندې په شماره وار ووایو نو لږ بن ذهن نشین شي اول هدف یې دا دی د دوی چې په مسلمانانو کې د کفر په مقابل کې د فکری مقاومت سرچینې وځي په مسلمانانو په ذهن او فکر کې چې د کفر سره د مقاومت لپاره کوم عزم پروت ده دا خطر د فکری مقاومت سرچینه وچول ځکه چې هر حربي او جنگي مقاومت د فکری مقاومت نه سرچینه اخلي اول هدف ده په مسلمانانو کې د غرب په مقابل کې د مقاومت روحیه لمنځه وړل په مسلمانانو کې د غرب په مقابل کې د مقاومت روحیه لمنځه وړل د مقاومت روحیه لمنځه وړل ځکه چې په یو چا کې روحیه وي که ټوپک نه وي ورسره خو روحي د جهاد او د مقاومت شته ور سره د جهاد او جنگ کولای شي د مقاومت کولای شي کله شروع نه دی تسلیم شوی او ته وی چې لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده نه دی خو هیڅ نشي کولای دی خو ورغله نه ده خته وپرسېده او هغه چې عزم ورسره ده روحیه قوي ده هغه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دا یو بو ته ول ته دا سره باندې دا وشو را ورا پرې کرا باندې صبر دون ډېر صبر را کرا تا نو کړه دا کړه تیز باران کې چې ته د ځمکه لمدې دا هدا دې موږ زړه په صبر لمده کا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا او دا پښې د موږ قدمونه د موږ ثابت کې دا محکم کې وانصرنا على القوم الكافرين خو هغه چې له شروع نه عزم ورسره نه و روحیه یې له لاسه ورکړې وه هغه لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود د طالوت د جالوت او دغه د لښکرو د مقاومت طاقت هم نه لرو روحیه له لاسه ورکړه په زرګونو خلکو روحیه له لاسه ورکړه بیرته لاړه او په سلګونو خلکو روحیه ونه بایلوده هغه د الله په نصرت باندې په هوا کې رادیو په تیاره کې سپره کړې و په اسمان کې به ګرځول او زمکه ته به خبرونه کولې دا څه بم کو و بم و و بم و نو کورونه بم و زو کله به تشویق او کله به تهدید او د جنگ په اول ورځو کې تاسو ته به هدید لس ساعت به تیاره په هوا کې ګرځیدا او زمکه ته به لاندې خبرونه کول رادیو تیاره کې ځان سره راوړې و پښتو هم سمنو ځکه دا خو امریکایي افغانانو چې نو وکتوب ما ته ورغلی و ګډه ما ته پښتو ګډه ما ته فارسی به ویله د امیر له نو خریداری کړی د جهادي هغه نسل د له وخت پوره نو خریداری کړی نو مغزار ترجمانان ځان سره راوستي دي لاسمان نم تبلیغات وي لازمي کې نم تبلیغات وي رادیوګان وي او هل ټوله دنیا راغله ناتو راغله امریکا راغله روسیه ملګری کړه پلانه هیواد ورسره شو دو نظر راغله دو نه راغله په داخل کې خلک راپورته کوه او منافقین راپورته کوه دا لږه شه رادیوګانې بمونه وروه رادیوګانې مو وروه بمونه وروه د لوبیا او خلطې هم راوروه چې که د همسایه په کور باندې بم ولوېږي دغه به بچیان مړه شي شهیدان به شي خو چې د بل همسایه په کور باندې د لوبیا او خلطې لوېدلي دغه ورته خوشحاله وي والله چې دا د بېګا ته کتغې برابر شو په هرات کې په دې غربي ولایتونو کې داسې کول باقي له لوبیا ځینې سبزونه وروخته دا د دې په باقي لوبیا راغورځولې د د لوبیا ولې راغورځول لوبیا ځکه راغورځول چې کله د په کور باندې بل ولويږي خزه او بچیان شهیدان شي د دوی هم بیچاره څو ورځې نهارت نهارت را کړی د په کور کې بیګاته غوړي او لوبیا راولويږي نو د خزه د یتیمان ته څور پام شي وایو چې علم موږ ته کار وکاوه غدا توپونه دا ګندونه بالونه نه دي دای را غورځول او د ماشومان نه ذکر را غورځول رادیوګان تر اوسه پورې د کافرانو په سرکونو باندې چې زی رادیوګان تقسیموي ابل ورځ د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو د غلامي رادیو شل زره سټه رادیو توزیع کړه خبر کوم اوریدلې وي تر انتخاباتو یو دوه ورځې مخکې د دې په خاطر چې د انتخاباتو خبرونه خلک واوري ځکه انتخابات د دیموکراسۍ د ملا تیر ده دا به د خلکو په ذهن کې یو یو اصل په حیث باندې کېني شل زره سیټه رادیوي په افغانستان کې مختلفو ښارونو کې او اکثره په هغو ځایونو کې توزیع کړل چې خلک پکې اقتصادي کمزوري د رادیوګان نشي اخیستلی ګره دې سټونه واړه واړه جی بي دای توزیع کړ او اوس هم چې اړ خواته دې ټنګونه راوړي خلک ته راډیوګان ورغورځي ولې راډیو درغورځي ځکه چې په راډیو باندې هغه تا خریداري کوي د تا ښځه خریداري کوي زوی د خریداري کوي پیغله لور د خریداري کوي ورندار د خریداري کوي دا ټول د په کور کې د هغه راډیو نه چې د درکړي د مده پیغام اوري د تا به یو خبر پکې نه راځي او که د تا یو خبر پکې راغلی دا تا شخصي نظر د بس وامر ده موضوع نه موزه که تا یو خبر په کې راشي وي ته له موضوع نه ووته له موضوع نه خارج او د تا شخصي نظر وانه د نور موږ مجبور یو چې ته رابطه خطر دا د ده خبره به راځي د تا کورنۍ به ټوله راوړي دا خو لومه د تا فکر رانیسي لومه په لومه کې دې رانیسي او دا ولې توضیح کوي د دې لپاره چې په تا کې د مقاومت روحیه له منځه یوسي چې د مقاومت روحیه یې لمنځه درکې یوړه بیا نو ته مړې که لس ځلې ژوندی یې خو پرېړ چا وړ تازه ډبلی بیا هم مړې ځکه دې هسې د غوښو ډېری یې نو چې هر یو در باندې سپور شو کانګرس در باندې سپور شو که روسیه در باندې سپور شو که امریکایه در باندې سپور شو د غوښو ډېری یې ته ځکه ته تل دینه آزاد نه یې د مقاومت روحیه نه دا په ذهن کې ګڼل چې چې نشم کولای مقاومت نه ولې ځان خرابوم خو که دا د لشرو هله چې کولای شم چې دوه زره کرته تر دې هم ډیر شي بیا دې وژنم بیا هم در سره جنګېږم شهید خو به شم کنه احدى الحسنيين یا به غازی شم یا به شهید شم که دا احساس درکې و د بیا هم کامیابي موږ تاسو چې بیا د جهاد شروع کاوه څه را سره و والله چې په اول ورځ باندې مې د ټولو نه ښځې بچیان هم پاتې دوی جره را تښتېدلي وو تاسو کې داسې څوک چې اول ورځ ښځې بچیان د ځان سره ویستلي وو ټولو نه ښځې پاتې وې بچیان درنه پاتې وو کورونه درنه پاتې وو بس یوازې د کرایې پیسې مې سم جیب کې اچول او ځینو سره دا کرایه هم نه وي پیاده غرونه ته وتښتېدل خو هغه عزم او هغه روحیه د مقاومت چې در سره واغم پرې نه خو د دوی ته هم د ځان سره راوړه اوس د ولسوالۍ هم در پریدي کلی هم در پریدي سرکونه هم در پریدي غرونه هم در پریدي اول به په درو کې د پسې ګرځېده ګار به د پسې لټولي اوس په خارونو کې د تاسو له لاسه نشي ګرځېدی په ټانګونو کې نشي ګرځېدی درنه له هر څه ویری له دیواله ویریږي له خره ویریږي له موټر سایکل ویریږي له خرګاډي ویریږي له موټر ویریږي له الک نه ویریږي له نجلۍ نه ویریږي له چادري والا ویریږي له ځوان ویریږي له پتلون والا ویریږي ځکه هر یو ته بم ښکاري وسپنې یو ډبل یې کړې ولې تاسې ځان سره یو شی وړی و هغه نه و ضایع کړی هغه څه شی و د مقاومت روحیه د مقاومت روحیه هم له لاسه نه ورکړي الله برکت پکې واچاو دوی د فکری جګړه په دې خاطر په کار شي چې کله تانه د مقاومت روحیه و نخستل شو چې د راتلونکي نسل نه خدي واخلي بچی نه خدي واخلي مسینه خدي واخلي په افغانستان کې دوه وزارتونه درې وزارتونه تر ټولو قوي وزارتونه دي او ټوله بودیجه په ټولو بودیجو کې د هغو زیاته ده یو وزارت د هغه وزارت دفاع ده چې امنیت هم پکې ده دویم وزارت د تعلیم او تربیه ده او دریم وزارت د انکشاف دهات ولې انکشاف دهات یعنې د کلیو پرمختیا په کلو کې چې دی ور د خلکو زړونه تر لاسه کړ بیا تا ته پکې څوک ځای نه درکوي کلي کې بیا دته ځای ورکوي د کلیواله پرمختیا وزارت ولی دی غواړي په کلی کې ځان ته ځای جوړ کړي غواړي د کلیوال د تاب خلاف راوپاري د تاب خلاف پوي کی چې له هله لاري کدي هم بستګي ملي لاري کدي بندونه د تړلو د دیوالونو جوړولو د ژرند د پکې او د برخونو د جوړولو لاري کله هر لاري خو د مازه د خلخ وغږ چې د تاب خلاف راپورته شي دی وزارت ته ډیر توجه کوي او تر ټولو هغه ماهر ماهر وزیران هم همدغو ته ورکړي وو ډېر لوی لوی قومونه یې وګورو قومونه یې وګورل بسته بسته قومونه په لسګونه زره ځوانان مېړني پګړۍ د ټول وګورل په هم بستګۍ باندې ملي پیوستون په نامه باندې ولې ځکه چې دا جګړه د فکر جګړه ده او که تاسو پام د امریکایي جنرالان او د دوی د فکر او د نظر خوندان چې دي هغه په خپل مصاحبو کې هم دغه وایي ترڅو موږ د افغانانو زړونه نه ګټلي تر هغه پر د جګړه نه ګټل کیږي هم دا وایي کنه وایي او پر مکرسټال د د هغه د استراتیژي مرکزی ټکی هم همدغه چې موږ باید څه وکړو د افغانانو زړونه وګټو د افغانانو زړونه خو په دې نه ګټل کېږي چې ته په دې زړه په سر باندې وله او دې ګټه خامخا به یو څه خوږه خبره ورته کوي خامخا به خوله ورخوږوي یو څه به وروړي ورته کور ته نه بیا به دا جګړه دی نو اول هدف دا ده چې په مسلمانانو کې د مقاومت روحیه د منځه یوسي که د مقاومت روحیه په مسلمانانو کې و مسلمانان کامیاب ولو که وسایل نه درلوده ولو کنن مظلوم دی ولو کنن تختیدل ولو کنن په غار کې پټ ده ولو کنن د سړی شاته ناسه ولو کنن ګوتې تنکی ګوتې واور وی وړي ورنه سبا بیرته راکوس شو دی تاسو به لیدلي یا به اورېدلي چې د خلکو تنکۍ ګوتې واورې ونه ورژولې توی یې کړې ورته ځکه چې په شپو شپو په ورځو ورځو په غرونو کې بند وو په کنډونو د غرونو په څوکو باندې اوښته کنډونه هم دوی نیولي وو د غرونو په څوکو باندې اوښته په سپین غره باندې هم خلک تاریخ به کېدې چې د اول ځل لپاره انسانان پیو خو د مقاومت روحیه پکې و دا د مقاومت روحیه په تاسو کې ختمول غواړي او د دې د ختمولو لپاره ملکی وسایل فکری وسایل پکاره چي ځکه جنگي وسایل چې د مقاومت روحیه نور مرا پاره مثال درته وایم ته چې ماته څه نه وایې زه ما په زړه کې تاته هیڅ نشته ده خو که یو څوک ووهلم په زړه کې مې فورا دا راځي چې دوه څوکه دې ونه وهم نه دې پرېږدم که دې دوه څوکه ووهلم په زړه کې مې دا راځي چې په چاقو دې ونه وهم نه دې پرېږدم که دې په ما باندې دې کلشنکوف ډز وکاوه او یقیني دا وایم چې یار یا به دې په پیکا ولم چې رانه خطا نه شي او یا به دې په راکټ ولم چې موټر سره لمبه شي ځکه چې د عسکري جنگ په تا کې د مقاومت روحیه نورم قوي کوي او فکری جګړه د مقاومت روحیه درکې سستوي چې کور ته لږ څه درکړه درته تنخواه در ډبل کړه حکومت کې وظیفه درکړه درته د کلی سره کې در پوښ کړه درته نو بیا خو مقاومت روح کمزوري کیږي بیا شي یاره زه بیا کلمه چې د دې په خلاف باندې جنګېږم دوی ورسونه د خیر کارونه کوي دویم هدف د فکری جګړې دا د ورونو چې مسلمانان د اسلام په دین د اسلام په تمدن او د اسلام په انساني ارزښتونو باندې شکمن کول یا مسلمانان په اسلام شکمن کول پلان پلان وی وی مسلمانان په خپل اسلام باندې شکمن کول تاسو وګورئ دا د خارونو خلک دا د پوهنتونونو بچیان دا د ادارو د کورسونو د تلویزیونونو نه متاثر خلک دا په اسلام باندې عملی باور نه لري اسلام ته د یو رواج په سترګه باندې ګوري که وشو وشو که نه چې التزام یې په اړه باندې نه ښیي ولې باور پرې نه لري هغه په دې شک کې چې د اسلام د حقیقت به نه وي د ملا صاحب چې دا خبره ماته کوي دا به رښتیا همداسې وي که به نه وي که حق نه لري خو خامخا د املا خبره منلې وه دا چې نه مني خو شکمن دی دا شک چا ورچولی دا ده ورچولی دا چې د الله کتاب مکمل ډېر سپاره مکمل موجود دی او د هر قوم په ژبه باندې ترجمه شوی موجود دی چې د اثار په خلکو کې نه ښکاري دا ولی دا چې خلک عمل پې نه کوي ولې د شک په سترګه ورګوري چې دا دا کار به کېږي که به نه آخرت ته د شک په سترګه ګوري پیغمبر ته د شک په سترګه ګوري یا د جهالت د وجنه یا د پردوی د تاثیر د وجنه قران ته د شک په سترګه ګوري ملا ته د شک په سترګه ګوري طالب ته د شک په سترګه ګوري د تا نصاب او طریقې ته د تا فکر او نظریې ته د شک په سترګه ګوري دا شک ور اچولی چا ده دا ده ور اچولی څنګه یې ور اچولی داسې ورته وایي اسلام د وحشت دین ده نعوذ بالله د لاس پرې کولو دین ده د ښځو د ډبولو د ښځو د حقوقو نه د محرومولو دین ده ازادي پکې نشته ده د فکر وینا د بیان ازادي پکې نشته ده د ښځو حقوق پکې پایمال شوي دي د بشر حقوق پکې پایمال شوي دي نړیوال قوانین رعایت نه کوي د دنیا سره په یوه لاره باندې نه چلیږي خلک پرمختګ کوي دوی ارتجاع ده شاته روان دي دا خبرې ورته کوي چې دا خبرې ورته کوي نو هغه هم خالي ذهن خلک دي فهم شارونه کې بچیان دي چې نه دي لیدلي د ښارونو الکانو د مکتبونو د پوهنتونونو لس مغه څه شي دی ورته وایي هغه باور کوي ا دې خبره ورته باور شي هغه دی الله خبره دی قران خبره دی پیغمبر خبره دی مولا خبره دی طالب خبره دی مجاهد خبره دا ورته شکمن شي چې دا ځای سره ته باندې دا شک چا ور واچاو دا دوی ور واچاو ول وسوسې ور واچولې شبهات ورته پیدا کړ په هر مسله کې شبهه والله چې ملایانو ته شبهه ورسولې دي حضرت هادي شنواري رادیو ته ویل وایي د طالبانو انګريزانو او امریکانو ځکه موږ دوستان دي چې هغوی د طالبانو په خلاف د طالبانو د پرځولو لپاره لمن سره مرسته کړې او طالبان ځکه د پرځولو وړ و مجرمان و چې هغوی د اسلام غلط تعبیر وړاندې کړی ما ولېدلې دا خبره ته نه طالبان امریکایان ځکه د موږ دوستان دي چې طالبان راو پرځول راته طالبان ولې د پرځول وړو ځکه چې د اسلام غلط تعبیر وړاندې کړي او د اسلام غلط تعبیر چې وړاندې کوي خو مجرم دی او مجرم خو باید وپرځول شي صغرا او کبرا خو د دې ځله منطق ویلي دي کنه لأن لأن شي د درې ځلې کې جوړ دي ته د نر کافر کوي د ملایانو خو لأن ډیر دي چې د درې لئن د لاندې کړ د دې الوزي هر چاته وسوسه ورچولې شک ورچولې نو مسلمانان په خپل دین باندې شکمن کول نوې نسل په خپل دین باندې شکمن کول ځوانان په خپل ارزښتونو په خپل اخلاق باندې شکمن کول او د غرب ارزښتونو باندې مطمئن کول چې د غرب ارزښتونه چې دي دا د اطمینان وړ دي او د اسلام شان چې دي دا د شک وړ دي دریم هدف یې دا دی ورنه که څه هم هدفونه یې ډېر دي غربي ټولنو ته د مکمل اسلام او د رښتیني اسلام د ورسېدلو مخنیوی چې غرب ته حقيقي اسلام ورونه رسیږي منګه دلته په داسې بلاو باندې اخته کی په داسې شکوک او شبهات او داخلي جنجالونو مذهبي اختلافات او تکفیر او تفسیق او تبديع او په دې شیانو باندې دلته اخته کی چې په خپل ځان سره مشغول شو او کافر ته خپل پیغام نه رسول شو ځکه چې په غرب کې خلک مطالعه کوي تحقیقات کوي ریسرچونه کوي دا اوس هم خلک درګر د مسلمانۍ لګیا دي خلک د قران مطالعه کوي خو البته حقيقي اسلام دی ورسېدل لپاره څوک شته نه چوته وي تا تا لاس نه ورسیږي د کې باندې نه پیږي هغه سره وسیله نشته د ته چل نه ورزي د ما ورته پام نه ده نو هغه بشارت اسلام څو ګورو رسي زه خو باید د تا په خلاف باندې کتابونه ولیکم چې ته وابي یې ته باید د ما په خلاف ولیکې چې زه پنجپیره یم دا باید یو په خلاف باندې ولیکې چې د ده په ګمان هغه بدعته ده په زرګونو کتابونه باید په داخل کې یو بل پسې ولیکو د اسلام حقیقي پیغام غرب ته څو ور ورسوي مسل اسلام دلته دونه بدنامه کی مسلمانان په فکری لحاظ دونه دلته کمزوري کی چې غرب ته د حقيقي اسلام او د مکمل اسلام مخنیوي وي دوه خبرې زه یادوم درته یو درته وایم مکمل اسلام ځینې خلک تاسو وینئ چې ورځي لګیا دي غرب ته امریکا ته افریقا ته استرالیا ته هر هر چیرته ورتلی شي خو هغه یوازې یو څو خبرې وړي ځان سره مکمل اسلام نه وړي ځان سره ځکه څورته نه وي زه پروا نه کوي دغه پاسته دي دغه د موږ هم پکار دي یو څو قاتلان زناکاران چرسیان بدمعشان دا په زندانونو کې راته اصلاح کی خو چې مکمل اسلام څو ګوروړي وي ته افراطي ده دا بنسټګر ده اخاص یو څو خبرو خلک پروا نه کوي که څه هغه مخلص خلک دي نیک خلک دي خو هغه متاع چې د ځان سره وړي ده هغه لګ ده پوره نه ده یوازې یو څو نمبر دي ټول نه دي کش کې ټول نمبر ځان سره وړي خو هغه نه دا ټول نمبر ځان سره ځکه نه وړي چې به ویزه نه ورکړي به پاسپورت کې ویزه نه لګي پاسپورت نه ورکړي ورته تیار کې بیا نه پریدي دغه خپل مجبوریت ده دا چې دوی په قانې دي که څه هم د قناعت وړ خبره نه ده چې اسلام وړي او چاته پوره ورته وسه کنه واجبات فرایض مسؤلیتونه ایمانی مسؤلیتونه دا درنه پاتې یوازې یو څو دنې فضایل دا ورورې ته هغه اصلي شی ورور ورته خیر دې کده نه پرې دي خیر دې مونږ ته راشه مونږ به ځان سره ونیسو که غوی نه پرې خو دې دی ویزیو د پاسپورت سره مونږ ته بي ویزیو بي پاسپورت را شولاش په وګه دی وګرځوم وګه دی ګرځوم خپل مړی در سره نیموم زه بیرون واره ته څنګه لم غاره تا ته پرېدم ما خو ته راشه د پوره اسلام خبره دویمه د حقيقي اسلام ځینې نور طایفي دي لکه قادیانان او بهایان او دې ته ورته نور ګمراهان او دا چې دا څومره ګمراه طایفي دي دا لګیا دي په غرب کې خپل نشرات کوي خپل کارونه کوي غرب هم هغه ته څه نه وایي ځکه هغه ته معلومات دي چې دا حقيقي اسلام نه ده د دوه خبرو مخنیوي کوي غرب د پوره اسلام او د حقيقي اسلام که حقیقي اسلام ورړې ورته خو نیمګړی ورړې بیا هم څه نه وایي درته حقیقي اسلام ورړې خو نیمګړی ورړې یوازې یو څو نمبرې ورړې په دې هم څه نه درته وایي خو که پوره دی ورور بیا دې نه پریدي وینا دا به وایي دا به نه وایي او حقيقي اسلام نه پریږدي جعلي اسلام هغه اسلام چې دوی ډیزاین کړی هغه اسلام چې شیطانی کارونه او شیطانی نظریات پکې ځای په ځای کړی شوی دي هغه ته څه نه وایي هغه مرته مرکزونه دي نو د حقيقي اسلام مخنیوي دا په هغه وخت کې چې مسلمانان دلته په فکری لحاظ باندې کمزوري کی په فتنو او مشکلاتو سره اخته کی او د دې متر او توان پکې پاتې نشي چې هر څوک تقي و خدای دې وکړي چې انګريز وي خدای دې وکړي چې روسي وي خدای دې وکړي چې يهودي وي خو چې اسلام راوړي مسلمان شي عبد الله بن سلام رضی الله عنه څوک يهودي و يهودانو عالم و موږ وایو رضی الله عنه الله دې ورنه راضي شي يهودي و اسلام راوړ مسلمانانو د سترګو تور د سر تاج د پیغمبر نږدې ملګری شیخ الصحابه شو شیخ الصحابه عبد الله بن سلام رضی الله عنه غربي ټولنه ته د حقيقي او د مکمل اسلام د رسیدو مخنیوي څلورم هدف د مسلمانانو لپاره جعلي قیادتونه جوړول او حقيقي قیادتونه بدنامول چې څوک حقيقي قیادت کوي څوک د اسلام سره التزام لري د اسلام نه دفاع کوي د اسلام په حقيقي معنا پیږي هغه تروریست هغه دهشتګرد هغه ناپوهه هغه افراطي هغه توندلاري هغه وحشي هغه په تمدن نه پوهېدونکی او هغه څوک چې منافق دی مرتد دی په عقیده کې ګمراهي ده په اخلاق کې ګمراهي ده هغه متمدن هغه د نړۍ د حالات سره برابر هغه د اسلام په روح باندې پو رادیو ته مغه راغواړه تلویزیون ته مغه راغواړه مرکین د مغه سره کوه فتواګان د مغه نه اخله تاسو وینئ په دې رادیوګانو په دې تلویزیونونو کې چې دوی د فتوا او د اسلامي موضوعاتو لپاره څه ډول علما رامنځته کړي په دین باندې اعتماد نشته په دین باندې څوک اطمینان نه لري خو دوی راغواړي او حقيقي مسلمانان دا بدنامي د حقيقي قیادتونو لمنځه وړل په خلکو کې منفورول د خلکو توجه له هغوی نه اړول تهمتونه او تورونه ورپورې کول او د دوی په ځای جعلي قیادتونه خاین قیادتونه منافق قیادتونه دا صحنې ته راوړل راوستل او بیا هغوی سپینول او هغوی ته زرق و برق ورکول چپن و عبا و قبا و راوستل پګړۍ په سر ښودل او د ملت توجه هغه ته ور برابرول او خلک د هغه شاګردول د رادیو د تلویزیون او د اخبارو د مجلې د فتوا او د د توجیه له لارې نه نو دا څلورم هدف دی او دا جعلي قیادتونه چې جوړوي دوی دا په ژوند په مختلفو ډګرونو کې راته تراشي جوړوي په دیني ډګر کې راته جعلي قیادتونه په سیاسي ډګر کې راته جعلي قیادتونه په پوځي ډګر کې راته جعلي قیادتونه په فکري ډګر کې راته جعلي قیادتونه په اجتماعي ټولنیز ډګر کې راته جالب قیادتونه دا نوې خلک چې راوستلي دا اوس مشران کړي دي دغه یوه زیاته برخه د سړي زامن لا نه دي دوی راته مشران کړي دي نو د ژوند چې څونه اړخونه دي څونه مجالونه دي څونه ډګرونه دي په دې ټولو کې حقیقي قیادتونه بدنامول او جعلي او پردي پالون کې د بل چا په لاس جوړ شوي قیادتونه رامنځته کول او هغوی ښایسته کول مقبولیت ورکول په خلکو کې مطرح کول د خلکو هغو ته ور متوجه کول د هغوی پیغام خلکو کې خپرول دا د فکري جګړې یو بل هدف دی ورونو خبرې ډېرې دي ګرځېدل زیات دی نن به په همدې ځای باندې خبره ختمه کړو او ان شاء الله چې راتلونکی درس به بیا کوشش وکړو چې د